د خړ چې دا کوم جې وي دا طرف دې ته عدوه وایي. واله دا واله سین دی دا کوم طرف یې چې دی د سین یو طرف بل طرف د ولې یو طرف بل طرف د خړ یو طرف بل طرف دې ته دغه وایي عدوه. الله تعالی بیان کوي نقشه پیش کوي د میدان د بدر نو عجیبه نقشه ده چې ظاهر ته ګوره که نه نو اسباب ټول د کامیابی د کافرو سره او مسلمانانو سره د ناکامیابی ظاهر کې ټول اسبابو که میدان ته ګوره میدان ته د مسلمانانو دا میدان چې دی دا ټیټو د کافرو میدان اوچتو پورې د مسلمانانو دا طرف چې دی دا شګه وه په شګه کې څوک تلی نشي د هغوی میدان چې دی هغه کلکه ځمکه وه بله دا وه چې د مسلمانانو طرف ته اوبه نه وي پورې غاړه چې دی هغه کویان هم هر څه مو اوس پکې ما درته ویلي ښایسته ټوبویل دی دا دغه دی بل دا دی چې دلته مسلمانان دي پورې غاړه کافران دي دې طرف ته داسې یو دوه درې کیلومتره د چا خواته لاړ شي نو دریاب دی دې دریاب په غاړه باندې قافله روانه وه نو که هغه خلک راغلی وي او د مسلمانانو سره یو ځای شوی وي نو بیا به دغه وه بیا هم لانجه وه د کافرو سره یو ځای شوی وي نو ما وی ټول اسباب د کامیابی هغه د کافرو سره او مسلمانانو سره ټول اسباب د ناکامیابی وو خو چې الله کرم وکړو الله فضل وکړو سره د دې دغه د ناکامیابی د اسبابو الله راواغشتل او مسلمانانو ته فتح ورکړه نو وی اذ انتم په هغه وخت کې چې وی تاسو بالعدوت دنیا په هغه طرف نږدې باندې د خوړو چې کوم نږدې طرف و په هغې باندې وی تاسو ویلو دا خوړ داسې راغلی دی داسې داسې تللی بیا داسې تللی دی دلته سرک دی اوس وسره دی سرک سره داسې تللی دی دلته مسلمانان وی دی پلو مدینې ته نږدې او پورې غاړه چې هغه لرې طرف دی هغه ته کافرانو په هغه وخت کې چې وی تاسو په هغه طرف د خوړ کم طرف الدنیا چې هغه نږدې و مدینې ته وهم او دا کافران چې دي بالعدوة القصوى د او په هغه طرف لرې باندې مونږ وایو پورې غاړه هغه چې کوم پورې غاړه لرې طرف و په هغې باندې و ورک یو ورکبو او قافله هغه د ابو سفیان قافله نه وه ورکبو اسفله او قافله دا لاندې و منکم ستاسو نه څه دوه درې کیلومتره دې سیټ ته د دریاب په غاړه روانه وه والرکب قافله چې ده اسفل هغه لاندې وه منکم ستاسو نه اوس د قافلې د جنگ سره څه تعلق دی نو یا داسې وایې چې هغه هم څه او یاتیا کسانو هم نږدې وه کیدی شي راغلی وي یا د دې دا مطلب دی چې کافران تښتېدو ولنو ولې تښتېدو ولانو هلته ټوله سرمایه په هغې دغه کې وه قافله کې وه او قافله ورته نږدې وه نو که هر څه نو دوی خو قافله نه پرېښودله والرکبو قافله چې ده اسفله دا لاندې و منکم ستاسو نه یو په میدان د احد کې نه دي په د بدر کې الله مسلمانان اچانک راوستل ښه بدر ته او کافران هم الله پاک اچانک راوستل هغوی خو د جنگ دپاره نو راغلی خو د دې دپاره راغلی چې د خپلې قافلې حفاظت وکړو ولو تواعدتم که چېرې تاسو د یو بل سره واده کړی وي چې لکه په پلانی تاریخ به سره جنگ کو نو لختلفتم تاسو به خلاف کړی وي فلم عاد په خپل واده کې په خپل واده کې به خلاف کړی وي ځکه تاسو لږ وي بې وسلې وي او هغوی ډیرو لیکن دا الله ته منظوره وه چې همداسې اچانک یې سره میلاو کړی ولکن لیقضی الله لیکن د دې دپاره چې الله پوره کی چې الله فیصله وکړي امرا د یو کار کان مفعولا چې هغه کیدونکی دی الله ته دا منظوره وه چې مسلمانانو ته فتحه کافرو ته شکست ورکوم الله تعالی دا نقشه په بدر کې ولې ښکاره کړه لږ بې وسلې مؤمنان الله راواغشتل او په ډیرو مسلحو کافرو باندې غالب کړه ولی چې د خلکو ته د الله د قدرتونو نشانی معلومی شي او د دې نه پس که څوک مري هم چې د الله د نشانو د الله د قدرتونو نشانې ورته معلوموي او که څوک ژوندي هم لیهلک د دې دپاره چې هلاک شي من هلک هغه څوک چې هغه هلاکي عن بینت پس د ښکاره دلیل نه ویحیا او ژوندی وي من هغه څوک حیا چې هغه ژوندی وي عن بینت پس د ښکاره دلیل نه په بدر کې ټولو خلکو ته د الله د قدرتونو ښکاره دلیل ښکاره شو دلته مراد د هلاکت نه او د ژوند نه څه شی مراد دی ځینې خلک وایي مراد د هلاکت نه مرګ دی که څوک مري چې هم د الله د قدرتونو دلیل ورته معلومي او که څوک ژوندي اوسیږي هم چې د الله د قدرتونو دلیل ورته معلومي لیکن ځینې خلک وایي مراد د هلاکت نه کفر دی او مراد د ژوندي کېدو نه ایمان دی که یو سړی کافر کیږي هم چې پس د ښکاره دلیل نه رستو کافر شي او که څوک مؤمن کی مسلمانیږي چې هغه پس د ښکاره دلیل نه مسلمان شي لیهلکه چې هلاک شي منه هغه څوک هلکه چې هغه هلاک دي عن بینت پس د واضح دلیل نه ویحیا او ژوندی وي من هغه څوک حیا چې هغه ژوندی وي عن بینه پس د ښکاره دلیل نه و ان الله یقینا الله لسمیع هغه اوریدونکی د هر څه د علیم خبر دی په هر څه دا بله دې طرف ته مسلمانان دي پورې غاړه چې دي کافران دي منځ کې خور دی لا جنگ شروع نه دی ښه الله تعالی ولګېده مسلمانانو ته دا کافران په سترګو کې کم ښکاره کول او کافران ندي هغوی ته دا مسل... مسلمانان په سترګو کې کم ښکاره کول د دې دپاره چې دیو نه تختی مسلمانانو ته کافر کم ښکاره کېدل او کافرو ته مسلمانان هغه ښکاره کېدل کم وګوره دا علی چې لا دې خوړ ته راکوشي وینو او چې بیا خوړ ته راکوشو او سره ونختل نو بیا د کافرو ته دا مسلمانان د خپل ځانونو نه دوچن ښکاره کېدل اذ یریکهم الله په هغه وخت کې چې خوده تا تاغوی الله اذ په هغه وخت کې یریکهم الله چې خوده تا تاغوی الله الله تعالی دا کافر تا ته خودل ریاض خیال دی از یوریکا په هغه وخت کې چې خوده تا ته هم دا کافران چا درته ښودل الله په هغه وخت کې چې خوده تا ته هغوی الله فی منامکه په خپل خوب کې قلیلا لږ د دنیا خلق په دې تعجب کوي چې د پیغمبر علیه صلات وسلام څه عجیبه حوصله وه او څه دي برغې اوس ګوره کافران دي راغلي دي دلته مسلمانان دي ظاهر کې کم هم دي او پیغمبر علیه السلام د داسې سفرګې غوندې جوړ کړی دی په هغې کې پنوسم ودري اوس دغه وخت کې خوب چاله ورځي پنوسم پروام نشته په خوب کې الله تعالی خپل پیغمبر ته دا مسلمانان زیات ښکاره کړل او کافر ورته کم ښکاره کړو ها ولو اراکهم او کچری الله خودلی وی تا تاوی کثیرا ډیر نو تا به بیا خپلو ملګرو ته خبر ورکړی وی نو لفشلتم تاسو به بزدل شوی وی ولتنازعتم تاسو به اختلاف کړی وی فی الامر په خپل کار کې ولكن الله لیکن الله سلم تاسو وساتلی هم د اختلاف نه هم د بزدلې نه انه یقینا د الله علیمون دا خبر دی بذات صدور په هغې خبرو چې کوم په سینو د خلکو کې دي ما وی دا هغه وخت چې دې طرف ته مؤمنانو پورې غاړه کافرانو الله تعالی مسلمانانو ته کافر کم ښکاره کول او کافرو ته الله دا مؤمنان کم ښکاره کول چې ونه تښتي دې میدان ته راکوشي عبدالله ابن مسعود صاحب وی چې زه د یو سړي سره ولاړم نو ما ترې تپوس وکړه چې یلکه دا کافران به نوي وي وی راته وی چې نه نوي خو نه دي خو سل وی حال دا چې تقریبا هغه زرو دا دغه شو خو چې بیا ما وی هغوی هم راکوشو او دوی هم دغه شو دلته بیا الله پاک دغه کړ دې کافرو ته دا مسلمانان د خپلو ځانونو نه دوچن ښکاره کول عبدالله ابن مسعود صاحب وایي ما به اورېدل ابو جهل به ګرځېده په دې خپلو ملګرو باندې دا د غرور او د تکبر خبرې به یې کولې تکړه شی او لږ دي ګورې یو موټي مسلمانان دي خو چې مړې نه کوې دا زمونږ شرم دی نصیحتونه کوي مسلمانان به مړه کوئ نه وینیسئ او په غرونو کې د ونو پورې وتړئ وی تړی چې هم دقسې د لوږې او د تندې نه هغه دغه شي مړه شي چې بیا بل سړي ایمان نه راوړي و اذ را یاد کې هغه وخت یوریکموهم چې کله الله خودل تاسو ته هغوی په هغه وخت کې چې الله خودل تاسو ته هغوی اذا التقیتم په هغه وخت کې چې تاسو سره ملاو شوې جنگ شروع شو فی اعینکم پسترګو ستاسو کې قلیلا لږ لږ ویقللکم اذا التقیتم چې کله تاسو سره مخامخ شوې ویقللکم او الله لک ښکاره کولی تاسو فی اعینهم په سترګو د هغوی کې دا سله چې تاسو مو نه تختی میدان ته ورکوشئ او هغوی مو نه تختی لیقضی الله د دې دپاره چې فیصله وکړي الله امرا د یو کار کان مفعولا چې هغه کیدونکی دی و الی الله او خاص الله ته ترجع الامور واپس کولی شي دا ټول کارونه فتح هم الله ورکوي شکست هم الله ورکوي بیا دی میدان جنگ کې اصول په میدان جنگ کې چې تاسو حاضر شئ جهاد کوئ نو د فتح اصول څه دي چې تاسو ته الله فتح درکوي کله به درکوي یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو اذا لقیتم چې کله تاسو ملو شئ فئتا د یو ډلې سره په میدان جنګ کې د یو ډلې سره تاسو ملو شئ مزری استاذ وی مراد د دې ډلې نه کافره ډله ده نو بیا سوال کوي چې الله وسره دا کافره ډله ولې ونه ویله په کار خو داسې وه چې کله تاسو ملو شئ د یو ډلې کافرو سره هغه د دې جواب کوي چې دا خبره چا سره د مؤمنانو سره ده کنه او مؤمن چې په میدان جنگ کې جنگیږي چا سره جنگیږي ښکاره خبره ده کافر سره جنگیږي نو بیا د ټکي لګولو ته سره ضرورت نشته نو یو داو کې فثبتو تاسو ثابت قدم شئ منډه مه وهئ فثبتو نو تاسو ځانونه مضبوط کې ثابت قدم شي دا یو او ذکر ډیر کوي ښه واسکر الله او یاد کې تاسو الله کثیرا ډیر ذکر کوي او ذکر کثیر کوي ډیر استادان وی علماء کرام په حجونو کې بیا هم تکلیفي خو ذکر هغې کې هېڅ تکلیف نه جنګېږم او ذکر کوه به اودس یم ذکر کوه که بیا اودس یم ذکر کوه هر څنګه نو یاد کې تاسو الله کثیرا پر ذکر وکړئ د الله ډېر دا سله چې ثابت قدم یې منډې نه وهئ او ذکر کثیر کوئ نو لعلکم تفلحون د دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ درېیمه مسله دا ده چې په میدان د جنگ کې د الله او د الله د رسول اطاعت کوئ واطیعو الله تابعداري وکړئ د الله ورسوله د رسول دغه دا یو او بله څلورمه دا ده چې په خپلو کې د یو بل خلاف مه کوئ ولا تنازعو او تاسو د یو بل سره خلاف مکوئ ولا تنازعو د یو بل سره جګړې مکوئ د یو بل خلاف مکوئ یو یو سوی بل بل سوی ځکه په خلاف کې دغه دا دی چې فتفشلو تاسو به بیا بزدل شئ چې کمې پورې اتفاقي الله پاک به داسې وکړي چې تاسو به زړور یې چې اختلاف راغی نو د اختلاف سپیروالی دا دی چې فتفشلو تاسو به بزدل شئ او ستاسو په دې کافرو باندې بیا اندازې روب دی ګورئ خو که سره که خپلو کې مې اختلاف وکړو دا روب به ختم شي کمې پورې چې مسلمانان سره متفقو بیا اندازې روب خو چې سره نن دا, دا وخت راغی یو د بل خلاف او بل د بل خلاف روب ختم شو وتذهب او لاړ بشي ریحکم روب ستاسو دبدبه ستاسو وصبرو او په میدان د جنگ کې چې دی د جهاد کې صبر کوي ان الله یقینا الله پاک په نصرت او په امداد کې ما صابرین دا سره د صبر کوونکو دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه نه تمام خلق خیال نو مای کړو دعا وکړئ یا الله ته یا الله خپل فضل کرم رب تمام مشکلات زموږ حل کړي رب خپل نعمت په موږ باندې وکړي رب خپل رحمت په موږ باندې وکړي رب ته زموږ د تمام حالات اصلاح وکړي رب خپل توفیق زموږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی راته راکړي رب د قرآن مجید او د حدیث اتباع زموږ نصیب ربه د دې خیر او د دې برکت موږ له دنیا کې هم راکړي ربه د دې خیر برکت په قبر کې په ورځ د قیامت کې هم راکړي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له د دې راتلو د دې کېناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي سره زمونږ نه الله تعالی په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي په حلال کاروبار کې ورته الله خیر برکت وکړي دا دعا وکړي چې دا کومه رمضان میاشت را روانه ده چې الله پاک دا موږ باندې صحیح په عبادت باندې تېره کړي دا رمضان میاشت الله زموږ دپاره ذریعه د مغفرت د ګناهونو وګرځوي الله دا زموږ دپاره ذریعه د نجات د دوزخ نه او دغه د داخلېدو د جنت ذریعه وګرځوي الله پاک راته صحت راکړي چې صحیح عبادت وکړو تلاوت وکړو وصلی الله تعالی